نوای کچره ګره اهل الزوا اهل الضررم داسی شي نو بیا خو به دا خبره باطل شي نو ګره دوا اقسام دي د اول الضرر نو ګره غناس خلق چې کر غیر اول الضرر دي او جهاد فرض عین نه ده ادای بدا عذر پیش کی چې مون کمزوري او زکدار الکفر ابن عباس رضی الله عنه انهما نراغلی وای س خلق د مسلمانانو مشرکانو سره وو اے پدار د شرک او پدار د کفر کې یکثرون سواد المشرکین د مشرکانو ډله به ډیرولا ګور خبر ډیره اهمه ده او دې کې دا وي ګوره د غلطو خلکو ډلې م مضبوطه وا کدا سه حال کې مرګ راغې نو بیا وسکه د دار الکفر کې اوسېدل نقصان وي او باج علماء ډېر جړاو فریاد کړي توجه مولا اکل سوکرا شي وي چې کافر بل لازم لګ دوار له غواړه اوس پس چل کوي یا باندې کتا سو امامان یې سوګ دل راغی دین سو یې دی وای مال دعا وغواړه اګوره دا کافر موږ دلته نه پریزي يهود او نصارا ک پریزي مو ایمان سره وای نو دا خپل ملک ولې مسلمانانو له اجازه ورکړي دا غي خبره تجربه نه وته چې دی مسلمان ته مونږ زه ورکو نو کدینی نو بچی نو سکړ وسی خو به خامخا يهود او نصارا جوړیږي او دا غزه ګور دا نقصانات دي بل دا دی یو ځل یو وړو کې ماشوم چهرا وستو ودا مې روار دی او رور مې بار ملکی ویدنه وی تخپل لګ تاسو کا نو ما وړو کې نه تاسو کا وې ساری چې موږ سکول لار شو نو ډمبي پیرټ کې موږ سره دا خبره یادای چې صالح السلام د الله زوی دی ایو ماشوم سره چې سو کال دا خبره یادې سمو خیال دی دا غنه بس جوړ شي وی اول پیریډ کې موږ سره سوي دا را سره یادای چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او بل کس خبره کوله هغه په کلونو کلونو موږ جمعه نشو کوله مې دا څنګه دلته خدا سي دي شکر وباسه یا قسم دې موږ ناشکر یو ګور دو قدمه شیواله مسجد ده نو بیا چې دوه کاو د مواله بل مسجد دی ویل ته جمعهتون لری لری وی کله پکې سلو شپک شلا او 200 میل فاصله را ا د جمعې پرز د کافرو په ملک چوټی نه دی توار پرزي نو کال تیر شي مونږ چرته جمعه راګیر نه کوو نو چې یو سړی نه بل ماحول شته چې د پشپا او رس کې د اخرت او د قبر خبره واوري او جمم ني اوس یو سړی چې دوه درې جمعې قضا کې پزړه به مهر لګي بلا عذر رضل ته عذر سره رزق الله دلته ورکې لګ دی کنا خو چې د ایمان او د حیا سره هغه ډېر بسکه چې د شرمې دو سره ده او د بی دیني سره ده د سمره سمره نقصانات دي ذکر الله حبیب فرمایلی او دا یا تم د دې بار کې ده اے هجرت پریخ او د کفارو په منس کې ده نو چې روح ته قبض کوي ګور سمره خطرناک مسله ده وې غني لونه وې دا می ټوله راوستي بار کافر ملک نو علي نه برات لیکنه وې دې ما شومان مې را لوي جم بوزي نو کوم نه راوستي نو یریدم کچره دې درخواست ورکړې وې چې مون پلار توای مون بوزا او نو بوزي نو قانون با ازادي ورکړې و چې زې چې سم خوخه یې کوي سپو شوي په خبره باندې د دار الکفر په اوسېدو کې دا که یو مسلمان د دارالکفر نه هجرت کوي نور دار اسلام ملکونه فریزی نه سپو شوي په خبره باندې اے نن اسلام باندې سور آفات دي یو مسلمان باندې به یو کافر راشي او وجنی به بمبارای به پکای نو نور ول خپل سرحدات بن کی چې مونږ په لچ ترا نشي دي کې ګوره د کفارو سره سی وجل او سره مسلمان سرحد بن کو خپل ملک نه نپری نو مجبورن دغه ماشومان زنان لاړل دارل کفر تا او سړی چې د مظلومیت حال کی اچا ولو بور کی چا ول دوايي ورکا چا ول روټي ورکا د ټوله توجه چاله شي ټول توجه هغه خلکو لشي نو په یو سات خلق د اسلام نواوړي وګوره که څوک کمزوري دي سو عذر دین الله ته غي مستثنا کل لکه حدیث پاک کې دا سر اغلی دي د الله حبیب بقنوت نازل کولا او دا حدیث د بخاری او مسلم شریف او دا وې اے الله تخپل پکړ په مزر په قریشو سخ کې او دا سه قحطونه فراولی لکه د یوسف علی السلام په زمانہ کې دی روستیو وګوره دی یو یو صحابي نوم به غستو دا سی یو درد الله د امت مسلمه په زړه کې چولیو کله ګوره د مسلمان د لاس هم سړی وطن پریزي ځکه ستاد مال خطر را ستاد حیا خطر را تی ذهنی طور ټول ختم کړي دام هجرت دې اگر چې مراتب دي دې ټول سره د الله د مدد وعده ده تاسو د مسلمانان چې دینی لحاظ سره یو ځای نبل ځای لاړ دي نو بیا واپس خپل وطن ته نه راځي شیخ صاحب د خلکو بخاری شریف ډیر فاتح دی مولانا سنجان صاحب اول ته خپل سبق کې ادا وا نو تاسو خپل سبق جی لا کم کیږي دې نه متوجه شي بای سره د ختم غم دی بای اب الله نه مدد غواړو چې الله وسو کی اګه یو درځ کور ترستو لاړې د سبو شي اپخوا د ډېرې زمانه خبره ده د د انډیا غو وزیر اعظم ژوندۍ او اندرا ګاندی نو بازي تبلیغ والا مرګرو وی وې د کم تبلیغ والا مرګري چې شله برابر شو سلور میاشتې نو کو دروي چې او سی روزه کې د سیوا تیر کې اندرا ګاندی ایمان راړي وې دا وې کراړي کړه راړي د نور راځي د سیوا کوم وګوره چې یو دوه ورځې سیوا شو نو څه چل وو شي بای تاسو سبق سره څه کوئ سبق له متوجي شئ او دا الله نه مدد غواړئ چې درسم خوشي او له اختتام ته مرسئ هر څه د الله په لاس کې موږ به خیر غواړو دویم وتل دی دا غزمکینه چې تش حرام دی پکې حلال ډوشته نه نو طلب د حلال فرض د په هر مسلمان د سراډو پکې حلال کار شته نه سلورم هجرت د الفرار من الذیت فی البدن اے تیخ تکې تعالی یرا د چې څوک به بدني نقصان راکی نو یو هجرت د تی ریږي چې مال سوک بدني تکلیف راکې یره دا سړی خو می وجنی لاړې دام هجرت دی یو هجرت دام دی د شریعت حکم نه اے یو ملاکه کې وبا راغلی تاغیل نزی اے تعالی پته لږه د ما دا مال له او دا سړې می فریزینا نو حرمت د مال د مسلم کا حرمت دمه د د د مال حرمت د د د سغونته دی د د د وینو غونته دی نو که د مال بارک یریږي او تختی دی دام هجرت دی ادا په غړو ترکو باندې راغله د صلات خوف بعضی سلیرش ترک ذکر کړی دی زیاد تفصیل ابن قیم رحم الله فزاد المعاد کې کړي او اگر ته او شپږ اصول ذکر کړی دی امام ابو یوسف رحم الله زموږ دی ائمه کی وای چې صلات خوف د الله د حبیب پورې مختصو ځکه الله وای وای ذا كنت فیهم دا دغه استدلال چې کله په کتاسو موجود یې نو صلات خوف کوي خو جمهور علما وای چې نه د الله د حبیب نه پسم صلات خوف ده وردی غفلت کې دام دی مسلمان په داسې خبرو اخته کړي چې د باس له نه جوړي ا قانونا نه په پابندي روسته لکه غلام وي لکه غلام لوي دا وکي دا بنکه د سمره اصله هو د جوړولو پابندي د په مسلمان اګه جوړي ټول دنیا کې شور شي کدی د امت د تباہی اسباب جوړی نو هغه باندې شور نشتا خو کو مسلمان سره جوړ کل نو سمر خفوی ای خو غواړي چې دا مسلمان د دې سيزونو نه غافل شي د پنور لوب او نور تماشو او نور شهوات او خواهشات سر کوي دیو جن ګور دی په لګورای انګريز چې د ملک تراغه نو اصله نه بو جوړ کو دی لبا لیسن کې هواي سپو شوی په خبره او قانون تر سره اصله هو د پیغمبر سنت ده نو ورپسې مصر واللاړو وی ګيري لبم لیسن کې الته سوګيره پریږي ګيري لبم سکه اول وتا سره اجازه دا رو رو ګره کچره دا غالب کیږي زموږ دی یوی خبره خیر رشتا نو فلسطین والے دی مرتبه تو رسول چي لکانم نه ملاويږي دشمن له ورته اټمبه ما ورس ورکل او ای سره پلاسو کې کانم نشتا نو موږ دشمن ته صفونه جوړ کل نو د الله حبیب مسکول یو ډل ای سر سیسو کا او انور دشمن ته متوجی نو چی رکوع او سجدیو کې دوان و ایلال د بل ډلې زیتا و ایرال او د الله د حبیب سره سو کو او د مدینه منورې په منځ کې الحمدلله اوس عثمان نوم دې بورډ راشي نو چا حدیث ویلی نو دینونو سره خوشحالي اجي چاني ویلی نو غل بس خوشحالي حاصل شي هغه وي بس یو بورډ لګېدل عثمان بورډ لګېدل نو موږ د ماسپخین موزو کو مشرکان ډیر خفه شو وی ګور دای په موزو موږ به په ورغلې وې ادای به مسکی نو د ماسپخین او د مازیګر په منس کې آیات د قصر نازل شو د مازیګر مسکی کول دای په دې انتظار او چوس به په ورزو او الله حکم د صلات خوف رولې ګلو یو منافق مفسرین ذکر کړی دی د د دیو صحابي زغره پټکا او به دیو يهودي پکور کې د امانت په طریقې کې خوا او د الله حبیبم د نه پیژندو چې ګنې دا منافق دی نو د الله حبیبم د د دفاع کول چې دا ګنې صحیح مسلمان دی پیغمبر عالم الغیب دی تر دې چې د دې غل بارک دایاتون رال نو د شي آیاتونه ورته لاړو تخت د مدینه نه مکه مکرمه تا او مفسرین تاریخا ذکر کړي ال تد دیرشو دیو زنان سرا نو حسان رضی الله عنه ورپسې شعرونه وې حسان رضی الله عنه د پسې شعرونه وې ناغه زنانه ته چاوي غل دې دی رکړې وې دې به تعالی څه خیر درکې د حسان شعرونه در پسې مدینه نه ورسید ناغه غکړه مړه واغسته او خړلې ولا غرزولا وې ته مال نور څه خیر راکې د حسان شعرونو کې خزدم پیوستایل د دې کې الله دا خی جوړ پیغمبر عالم الغیب نه دا چې وی ير غلا شوی او زغلا شوی شعر او باسم دا دروغ وای دو کې کوي سید العالمین سره غره غل ناس دے ادم رچالاک دے چې غیب پدې کې چولی شي ویګنه چې دا مخلص دے الله در تسخودلی دی د خلق په منس کې پدی سره فیصله وکي اگر د الله حبیب با د وحی په انتظارو چې وحی بنور اغلی نو فیصله نکولا جابر رضی الله عنه ایز بیمار شوم د الله حبیب راغه ابو بکر رضی الله عنه ور سره او پیدل راغلیو زما تفوس لرال نو چرال الزبی خدوم نو د الله حبیب او د سکو او به را جمع کې او د او د سبې په مارا وا چولې تبرکت نو زرا بیدار شم نو ما ویل الله حبیب زما مال بارکه ز صفه سلوکم نو یس جواب رانو کو حتا نزلت آیت المیراث د میراث آیات نازل شول الله حبیب نه چاته پوس چې بو کو وحی بنور اغلی نو جواب نه فرمایلو ځکه وی لتحکم بین الناس بما اراک الله د ظلم نه مراد دې دې کې کبیر دا او دلته علماء د ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړي دي د ابن مسعود رضی الله عنه قول علماء دلته ذکر کړي دي اې د دې لفظ معنا باز خلق د پیغمبر علم غیب ثابت ای علامه شاطبی رحم الله ذکر کړي توجه کړي وای د مبتدعين نه خصدا په عمومات بدل لشي اوای د مبتدی نه خصدا دی به یو خاص شی کوي خو دلیل به په عمومات باندې نشي نو بازي وای الله دې هدایت کوي ما او من د عادات د عموم نه دا نو ګور پیغمبر ته وای وعلمک ما لم تکن تعلم حالان کې زموږ اصول لیکلي نور الانوار کې وای ادا ګوره د ناراستو کار نه وی خو د ویدارو تکړه خلکو جزر زر کار کوي ويعلمكم او تاسو له تعلیم درکې تاسو ته ما د هغس دلتم لفظ ما د ټول امت د پار راغله نو کته ما کی عموم دی او پیغمبر عالم الغیب شو نو بیا خو پکار دی چې هر څوک عالم الغیب شي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او جواهر القرآن کم پورا تفصیل لے ادا ټول د حضرت سے وغ وحبی علمو چې دی شاگردان دنیا ترا منتقل کو لفظ مانا غی سکی دلیل نسی او دا قاعده ووري وې د مبتدعين نخصلا دیو د عمومات نه دلیل نسی یو خاص دوه را په مخ کړی او الله قران کې وایي چې دعا وغواړي نه بای نو دلیل عام دی او داوی سره خاص را وعلمک ما لم تکن تعلم د خلکو په منځ کې صلح کوي نګور کله سړی د خیراتونو د پاره جرګې کوي او د اصلاح او د معروف د پاره وای کنیت سمنی بیا مسله حل نشوا کله جرګې کې چې په جرګو مشهور شي دا هم د جرګو سړی دی اے عمل د خیر بخالی نیوی یا به پکې مقصد وی فائدہ رسول یا به مقصد وی zarar د فقول اوبه ایس پوښوي عمل د خیر بخالی نیوی یا به فائدہ رسه او یا به zarar د فقول او دا خیر چې رسېلو یا به جسمانی وي لکه خلکو له مال ورکه زکات ورکه دي ته دا د خیرات جسمانی او نه ده او دې کې دې ته اشاره وکړه الا من امر بصدقه فائدہ رسې خو جسمانی فائدہ رسې او یا بد خیرات روحانی او نوی اې د روح فائدې رسې دلته علماء یو واقعیا ذکر کړي و امام شافعی رحم الله ناس تو امام مزنی وای یو شیخ راغ پلاسو کې امسا و بډاو دا شهبتناک شکل نو امام شافعی رحم الله اوستنه ته تکیا والے وا غنیخ کې ناس تو هلکه یو کس ناس تو بیا لړو چې بل پلا ته نا وخت هم را یو ځای نه بدلې یو ګنټه رسو دی راغی دا طالب دی مای وردا عوام خو چې سو خرازي نو مای اب خبره نه کنه خبره نه تاسو دا کدا عوام چرته سرکاري نوکران مې بیا وختي رات نه کنه عوام علم د طالب یو ګنټه پس را لې زیونم پکې بدلې دا دې خوب کې نو چې مور شي کنه نو بیا راځي راغه زر غوند کې نه صبح ځ خلک وایي ور دي پر ګور مال وسنګ تاسو پټ شي ګډو والا خپل سلو 200 وګړي سره شي یو پکینی کسب دی هغه ګډبه خلک په والو بړ کې شوی څنګه ګډبه خلکو نن دوه ګړي پټی کړي دی وایي چې مال پته ونه لګي یو غنټه شو شو دا ستوره خبره خو نه ده نو بھائی یو غنټه کرستو سړی راشي او صرف دو پانی ته لاړې کنه نو سبیل المؤمنین اجماع دا امام شافعی رحم الله ستنه ته تکیا والے ودا بوډا راغ ازر کې ناس دا بوډا ورته ایمل حجت فی دین الله دا الله په دین کې دلیل سره د امام شافعی رحم الله او دا الله کتاب وی بیا وی سنت د نبی علیہ السلام وی بیا اتفاق د امت اجماع د امت په دلایل شرعیو کې دا وی دلیل په سره ويتبع غیر سبیل المؤمنین دیو جن شاول الله رحم الله وای د ټول امت اجماع دا چې د قران نه پس صحیح کتاب بخاری دی نو زمو د زور افاظي نو له سورجی په بخاری رات کو ابو بخاری نوم مروان علی سوال علی داس ایمان سره وای داسې زوب سره په دې وخت کې په بخاری رات کی اوبه شاه سے بوئی چې دا سړی مبتدی دی ټول امت وای چې بخاری د قران نفس دویمه مرتبه ده څو کوي ا دې وای زه پیرت کوم وایت تبي غیره سبیل المؤمنین یعنی مبتدعين کې ځان را دنکو اګور چې دی په لګور شیخ صاحب رحمت الله علیه و فرمایل مولانا سنجان صاحب رحم الله وای باز خلک وای ته پن لب بیا وګورې ما لګور ورو متوجه شه صحیح پکې لاډې راځي وای چې لګا دا کسر دې لیکل ډیر زیات کوي کنه وای باز خلک په شیخ الاسلام ابن تیمیه را دونه کوي نو شیخ صاحب وای شکر دې وباسي چې هغه په خبره پوي شي یو دوه رکعات دی شکریا ادا کی چې د شیخ الاسلام په خبره سوق پوي شي قسم دې شکر وباسه چې په بخاری پوي شي تاسو ګورئ په زورګونو لکونو خلک وي خو په دوه والا پی په معاشره کې چرته په شلو لکونو کې او کس وی چې په بخاری سي نو خلک به پويږي نه دی وې زه په سکو ما اوبای وې زه په رات کو ما او امیدونه بور کوم دوی تا ړونو کې باور ته امیدونه چوم چې عمر وګد دې اتوبه په کلار او بس کنه وې تا ځوانه کې توبه وستا چې بس بوډا شي بچي به کارونه کوي ته جمعات کې ناشې توبه بدیشتي نو تر بوډاوا دی پته لګي چې سړی ورسي دا واره ټاله شیطان ور کوي اے امنینهم کدام دې د توبې پر خودل ورته خیست کوم چې په کلار به توبه وباسي بیا د عوام ځان لذیذ جوړ کړي اے وای ما الله لویلی چې حج لنی بوتل کنه فلانه ګناه ته توبه نو وباسم یره وګیر وینا نه ما رب لویلی چې ګیره بالا پرېدم چې حج لبي بوزي دا پکې لابل کا مکل توبه وای اے په خوا بدا شیو د مشرانو لپته یره وې زموږ چې سخی او سخی او کټه او کټه پیدا شي یا چیلې چیلې نو هغه پایږي نه بل بل غوګونه ته کټکا وایي په خبره باندې نو یوې ظلم کو بلی غلطه عقیده را په مخه کا د دې پایول والا الله دې که د غوهمونو کټکول دی تا خو تا ظلم کو او سزا دې ورکا اواز خلق سپینه غوګونه کټ کای وای سما باندې جنگو ما نو ځنه بل سپې د غوګ نه رونري سی اوبای یره وې زموږ الک نه پایږي بس جنای مو ته جوړه کا پای وګونه ولا سوري کا نو علی د سرو زرو غک کې واچي سرو زر د ماشوم د نارینو د پاره حرام دي ماشوم مکلف نه وي مور پلار په دې ګناهګاری کی چې وړو کې له سر زر چوری ګناه پدای دا نو ادا المغیرات خلق الله دا الله په پیدائش کې تغییر راولي علماء لیکلي تغییر د خلق الله دام دی دا الله مخلوق بدله نور اوس پګمای او غټي او اور الله مخلوق پیدا کړي چې خلق ته فائدہ واخلي نو مشرکان را لنور له عبادت شروع کو سپګمای له شروع کو کانو اور له عبادت شروع کو دا اور خو الله ستاسو فائدې د پاره پیدا کړو چې په دې وزن ته پخلې کې نورس د عبرت د پاره د فائدې د پاره دې دارنګي زناور الله پیدا کړو چې دې په سوار شي او د دې غوخه وخوري نو دای وې داس بهیرا او صاحب دا او پزان به حرام کل نو د الله حبیب علیه السلام داسې تفسیر وکړو ځنې وخت یو سړی ګناو کا د دنیا کې په مصیبت راغې بیماری را لسرخو کې راغې بس دام نیول دی بس خبره ختم شوا اپا کمی گناہی چی دنیا کی رونی وی خیرت کی نیول نکی قانون دی اللہ ارحم الراحمین دی ابو هريره دا حدیث مخکې چې مو واورېدو نو دا د مسند احمد دی امام ابو یعلام په خپل مسند کې ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه دا آیات چې نازل شو نو مسلمانانو باندې ډېر لوی بوج راغی نو د الله حبيب وی پریشان کیږي ما ازغه کمات شو دام د ګناه سزا و بس ختم شو هغه اباز نور علماء هم دا معنا کړی وی خلیل چاته وای دا وزن فعیل له اے محبت پزړه کې ورنن وتو او یو زره غن ته زم پاتې نه دې مگر زړې ډکړې دیو جن خلیل سے خلیل وی اگر لک سنگت ابراهیم علی السلام خلیل له نو داس زمون پیغمبر علیہ السلام خلیل له او سوک چوي چې د الله پیغمبر حبیب دی او ابراهیم علی السلام خلیل او د حبیب مرتبه د خلیل د پاسه کوي اگر روایت سندن ثابت نه بلکې ضعیف دی د محبت مرتبه د خلیل د پاسه نه را اچ چا دا حدیث راغلی کتابونو کې چې ابراهیم علی السلام خلیل او نبی علی السلام حبیب دی دا حدیث سندن درست نه دی بلکې هغه کې کلام دی اسو کوئی خلیل محتاج تا وای تفسیر بحر محیط کې وای نشوز ستوي خاون ته ځان اڑخ لکړي دې سره صحبت نه کوي نفقن ور کوي ای وای زنانه وای کدي خاون مال طلاق راکو نو دا اولاد به می برباد شي زما زندگی به بل ځای کې تباہ برباد شي وګوره دی دی ته دا بخل راغې او دا حرس راغې چې که طلاق راکو بچي به برباد شي دا مقصد مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ذکر کړي تاسو پوښوي په دې باندې بعض اهل علم دا سه مقصد ذکر کړي چې هغه بالکل د دې الټه حاضر کړي شوی د نفسونو تبخل خزا نرمینه کوي په خپل حقونو کې او سړیم نرمینه کوي ور آیات ته سوچ کوئ د صورت په ابتدا کې ویلو وان خفتم فواحده وای غنی بی بیان رواري خو کې یری دای چې انصاف بو نه کوي نو بیا یې وو کوي عدل ته وای هرگز وسنه شي لرله چې تاسو د انصاف کوي په من د زنانو کې نو باز ملحدین ته دا نتیجه راځته چې بس د یوې نسیوانه کا درست نه را ها سپو شوی په خبره باندې دا په باز کافر ملکونو کې خوشم یو نکاح نه بغیر دوی ما درې ما دا ممنوع ده اوس دغه غند قانون د کفر دل تمراوستل غواړي اوای دلتم دغه قانون راوستل غواړي د آیات داسې معنا نه ده دا تحریف نه او دا د ملحدین الہاد ده دا د ملحدین الہاد ده او دا سه قانون دین دا نتیجه رسل دا لو ید ظلم خبره ورا هغه آیات ځان لو اک یریږي چې کم کار دې په اختیار کې نه اپدې کې انصاف نشي کولې نو یو خزو کا اختیار کسی دی یو شان ته جامع راړل یو شان ته خوراک ورکول او د هر بیوی په کور کې شپتیرول دا د بنده د اختیار دلات دي یو د زړه محبت ده دغه اولاد دې د چا غن اولاد دی یو سره محبت ډېر دی دا د وس نه بار ده غني بی بیان دي ته په خپل امور اختیاریو کې انصاف کې او د زړه محبت یوې سره ډېر دی دلته وی ولن تستطيعوا یو د زړه محبت ده نو دا زړه د الله په وس کې ګور د تمام عالمین سردار وای وای نبی ګور حدیث د بخاری د ابو داود او ترمذی کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها وای نبی رسول الله د بیبیانو په منځ کې به انصاف کولو د خپل بال بچ بارک د الله نو یریګا د خپل کاروبار بارک یو یریګا د خپل گاونډي بارک یو یریګا د خپل حیوانات او زناور بارک یو یریګا د کافر بارک د الله نو یریګا د کافر شو حقوق دي او مسلمان د کافر حق هم نه د غیر محاربین نه اګور دا د الله یاره دی دا الله نو یریږي ته مور پلار سره را لېګلې ها دا یاره ده کنه دا اے هغه کار کوي ته مزدوري تاسو کوي یو سړی زر زر روپۍ درځي غټلې شي چې لري نه یا وای نو ته مور پلار را لېګلې دا سوچو کو چې سره را لېګلې مانو الله تپوس کوي سبا ور مور پلار لاسی زما بغریوان وی داسې مدرس لوی تعالی خلق بچی رولیږي دا الله نه ویریږي ولي ولا وخت ضایع کې ولي د خلکو بچی تبا کې د دې سره خد زړه خواري وکا دغه دا یو جامع آیات ته او ټول دین په کې بن کړي دا الله نه ویریږي دا الله فاوا مې روکي دا الله نه ویریږي دا الله په نواهیو کې او بعض عارفین وی امام قرطبی دای قول ذکر کړي وی هی رحا آیل قران د قران د آیاتونو د اجرند ده ټول آیاتونه ګوره د ان تق الله نتاوی دا مزور وکا و ان تق الله روزه دی ولې دی ولې قران لو لناس تی سترګې دی ولې سنبال دی عدل تا مفسرین ټول د باز سلف قول ذکر کړي وای اے دا بندگان په الله سمرس پکوي چې کله د الله دین ضایع کی اګوره بنده درنیږي په الله چې د الله دین باندې دا عمل لې او کده انسان دی خو چې د الله دین ضایع کړي د الله اوامر ضایع کړي نواهی نو په الله سپک دی وای بو به موزم نور به مور نور براولم اگر دا لوی تنبیه د وای سم شي ګنې تاسو د لاسو نکار به شکو به نور براولم هر وخت ګره شکر پکار دی الله دا چې کولې شي کنه چې په دې ټوله معاشره کې تاسو خپل کتاب لکینو لې ایو سړې د دین او شکول او بل راوستو دې په نورو ګډو وډو سر کو هر وخت ډېر احتیاط پکار دی او دا شی آیاتونو قران کې ډېر راغلي دي ځان سره ولي کوي سوره فاطر او د مسلمانانو معامله چا سره ده د خالق او رازق سره ده اوبای لکه نو کرای والا وای شرک کار خنو کو بدا سي غیر حاضرای کو ادا کار می ګډ وډ وی چتنو کرای نه میو نواسی نو مسلمانانو ته وای ورستاسو معامله د خالق سره ده غار سګوري ویني نو ګوره کله به بالکل د هر سنو واسي قران ته کېرولې شکر وباسا کته وی چې زه خو نکو نو د دې دین محافظ څوک دی بل براولی دین ته خو نقصان نشته کته وی زه پیسې نه لګو نو الله به بل چا تزړه کې واچي خو ته محروم شوې ته تبا شوې دین ته نقصان نه رسیدو کته وې زه د دین په دې شوبه کې بس ته نور کار نکوم نو الله ببل راولي نقصان خوستا او شو وکان الله علی ذلک قدیرا او دې الله په دې قدرت او طاقت لرونکې من کان یرید ثواب الدنیا هر غسوک چې را دل دې بدلی د دنیا